ده لکه یو سی چې په غلاف کې وي کنه او هغه په کپړې کې وي په غلاف کې وي هغه د غبار او د ګرد او د نور سيزونو تغییر نه محفوظ وي دا رقم زمون زونه هم د هر قسمه تغییر نه محفوظ تغییر نه قبلي ځکه زمون عقیده صحیح نو زونه په پردو کې فلهذا زمون عقیده صحیح او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واز او نصيحت په موږ باندې اثر نه کوي ځکه موږ ورته ضرورت نشته موږ په پسیا کې دی باندې کنه پوي خلک فلهذا موږ باندې اثر نه کوي موږ تاجب یا یا دا مطلب دوه چې قلوبنا غلف زمونږ د ازونه په پردو کې دي مطلب دا ده چې زمون زړونه هغه د علم لوخي دي برتن زمون زړونه د علم او د حکمت دا برتن دي په لحاظه د پیغمبر علی صلوات والسلام علم او حکمت زمون ضرورت کنه دا له دا تکبر او افتخار خبر الله جل جلاله کوي دا نه دا چې دو زړونه د علم او د حکمت نه ډک دي د پیغمبر علی السلام علم او حکمت ته ضرورت نشته او یا دا چې دوی به زړونه صفا دي د پیغمبر سره خبرو باندې تاثیر نکي الله یې نه ده چې نه ده بل لعنهم الله بكفرهم دا همیشه زیدی خلک او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلکې د ټول انبیاء سره جو حق درمی کړی دا عناد کړی نو الله جل جلاله د دو په زور باندې زنګ لګولای په کفر د عناد او د حسد زنګ الله جل جلاله دو زور باندې لګولای ځکه حق نه مونږ الله وایي نه د سینره بل لعنهم الله همدا شان نه ده بلکې لعنت استول الله په دې يهود باندې بکفرهم سبب د کفر ته دي کافران نو صدا زړه دا چې نه چې دی قابل رحمت دي دا قابل عذاب دي د زړه الله تعالی به تور عذاب ورته تور کړ څنګه دو وای توحید منی مشرکان نه دي مثال پتو بازینور احکام د شریعت منی خو لیکن دغه ایمان قابل اعتبار نه ده ځکه ایمان هغه ایمان معتبر ده کوم چیزونه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت ترانل او دې پیغمبر سم د رسالت انکار کوي د قران پاک دې چې د الله کتاب دې انکار کوي فقليلا ما يؤمنون کم دو چې کوم د ایمان لري نو دو ایمان کامل نه بلکې ایمان ناقص او ناقص ایمان خدای ته معتبر نه کامل ایمان به کله وي څومره تعلیمات احکامات چې پیغمبر علی السلام راړل دي انسانیت ته او ټول ومني د کله پیغمبر اسلام رسالت مني قران پاک د الله کتاب نه مني بلکې عیسی علی السلام پیغمبر نه هم منکر الله جل جلاله فرمایي ولما هرکل جاءهم چراغ دوله يهود له کتاب کتاب لوی کتاب لوی کتاب عظیم شان کتاب مراد کتاب نه قران پاک من عند الله دی الله طرفنا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفنا نه بلکې دی الله جل جلاله د طرفنا او څنګه کتاب مصدق تصدیقون کوي موافق برابر لما هغه اصول سره ما هم چې د يهودو څنګه یا لما هغه تورات سره ما هم چې د يهودو څنګه تورات کې مسله توحید ذکر چې الله تعالی واحد لا شریک ده قرآن پاک کې تورات کې هم دا انبیاء علیهم السلام د رسالت خبره ذکر او قران پاک کې ذکر تورات کې دا خبره ذکر چې نبی اخیر الزمان سردار دو جهان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف راړي او قران د مشان کې دا خبره ذکر او نور هم داسې احکامو کې د تورات او قران پاک برابرواله اوس در حقیقت د قران از مشان تکذیب د تورات تکذیب د قران نه منو خو تورات هم نه مني ځکه د قران از مشان او د تورات احکام تقریبا تقریبا برابر دي اصول برابر دي عقاید برابر دي کوم چې اصول العقائد ولوي نو که څوک تکذیب د قران پاک کې نه د حقیقت تورات تکذیب مصدقا لما معه الله جل جلاله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا دا يهود من قبل مخل لنا ته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخکې لا نازل دونه د قران پاک نه یستفتحون چې بیانولو به راتلل د قران پاک او د پیغمبر اسلام خلقو له عربو ته ویل اخیر زمانه پیغمبر برازي هغه کتاب نازلېږي مونږ تاسو له خبر درکو یو معنا ادا کړی حضرت ثانوی رحم الله دی آیا یستفسحون او دوبه بیانول اظهار به کو شودلو به عربو ته ویل اخر زمانه پیغمبر برادي نشانات په پیغمبر اسلام بیانول کتاب اور باندې نازلي او یا دا منه وکانه ودی من قبل مخکې د راتلو د پیغمبر علی السلام نه او د نزول د قران پاک نه یستفتحون چې طلب د مدد او د نصرت به کولو دی الله نه ته چا په وسیله باندې د رسول الله برکه د کتاب عظیم شان په وسیله باندې بلکې يهودو بچي کله هم د خپل مخالف طرف سره جګړه کنه او ته ویره د اوس موږ شکست شو مغلوب کیو دا مفسرین دا دعا نه نقل کړي دا دعا به کول اللهم ربنا انا نسالک بحق احمد النبي الامي اللهم يا خلايا تزمون ربي مونږ تا نه غواړو په حق د احمد النبي الامي الذي وعدتنا هغه پیغمبر ته موږ سره وعده ور باندې کړی دا ان تخرجه لنا زمونږ لپاره وباسي فی آخر الزمان او موږ ستانه پرې پاک مدد غواړو په حق کتاب الذي حق داغي کتاب باندې چې تی نازلوي په اخر ما ينزل اخر هغه کتاب چې تی نازلې ان تنصرنا على اعدائنا زموږ کوم دشمنان خدای زموږ مدد وکړو او دا دعا به چې دوه کړل الله ودا دعا قبول کړو ته خدای فتح ورکړي د خیبر د يهودو او د غطفان قبيله منځ کې جګړه او شمالي ولاره مولا لیکلي بیا د يهودو شکست وکړ به دا دعا وکړ الله ورته غلبه ورکړ نو د دې نه دا مسله ثابته شوله چې دا وسیله نه دا وسیله توسل چې ورته وایي دا ثابت ده دوی د پیغمبر اسلام په ذات باندې وسیله کړې خو دې کلمه خبره د کول کار ما په خبره پوری کې مطلب باندې یو مشکل تاسو پیښ شو ته ای الله پیغمبر اسلام ستا محبوب سردار دو جهان داغه محبوب په وسیله په تفصیل باندې زمانہ کار دا شرط وسیله جایز ده دا نه بدعت نه شرک ده هیڅ هم نه په حدیث ثابت شول البته کته د شوای چې پیغمبر علی صلوات و سلام څه زما دا کار وکړ یا یو ولی ولا بزرگ سړی وي هغه ته وای چې ته دا کار مانه وکړ او یا دا وای چې هغه له اختیار حاصل ده بعض خلک وای بعض بزرګانو په حق کې هغه دا کېدوي چې هغه دا اختیار چې هغه دعا قبلې دعا خو نه قبلې خو نه حساب تعالی باندې وایي چې هغه دعا قبلې او دعا ور باندې قبلې خو خدای قبلې اعوذ بالله من ذلك دا خو دې مقام هغه خدای نه وچت سمجھ کړه نو دا وسیله توصل په دې الفاظ سره ای الله جل جلاله دا ستا محبوب بندر دا ولی ولاله دا پیغمبر دا د دې په وسیله او دې په فعل باندې تمام احکارو کې دا په قران او سنت ثابت دی دا د بدعت بلکې دا ثابت دی قران د مشان احادیث دا هي بیان کړی په دې من وکړ من قبل استفتحون على الذين دا وسیله راغله او بعد خلک دور شدید دي لکه دې تم شرک وایي دې له بدعت وایي دا څنګه بدعت ولې کړي البته که ته بیا وایې چې نه هغه دعا قبلې هغه بالکل مکمل اختیار ورته حاصل دي ته بیا خو دې بنده له خدای سره برابر کړ مخلوق له خالق سره برابر کړ بیا له خدای په کومې خوشاله شي کې به خپه شي او تر هغه هغه ولي ولا هغه خصوص تغییر په شرط کې تعالی حاصل ده هغه له خدای په کومې شرمې کې چې سما متبعين دې هم ځل تاسو سره برابر کړي زه مدرسه کې مثال په تور شیخ الحدیث نه صدا خو د دې سندراتل لمخ کې دا يهودو دا کار چې پیغمبر اسلام راغی الله اکبر دو خدای اراده وا چې رسول الله مبارک با مون په دې په دې صحابه کې راځي دې غریبانو غوډې انتظار وشتلې ډېر زمانه انتظار کړی هغه دې الله شان حبيب کبریا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله باندې اسماعیل تر واسطه دوه حسد پیدا سره دي چې د مخ ټول اقرارونه کړي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت تسلیم نک د تصدیق په ځای باندې د پیغمبر اسلام تکذیب وکړ دې په ځای چې پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړي پاره کافر شول سره نه سره کوئی کافر شول حسد دور خطرناک شي حسد دور خطرناک شي حق بل تمارن دي خبره پیژني هغه حسد پتا غلبه کړي حق ته پرې دا ظالمان د حسد د وجې نه کافران شو د پیغمبر تم تصدیق پر ځای د پیغمبر تکذیب وکړ د ایمان پر ځای باندې د پیغمبر سره باندې کافران شو د دې په ځای چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدد وکړي نصرت وکړي د دشمنانو مقابل کې بلکې زه ورته هر قسم مخالفت سازش او مکه پریب جوړ کاته تاسو مې خدمت کې معاش کړو چې پیغمبر علی الصلاه والسلام د شهادت هغه پروګرامونه چې کوم ده جوړ کړ سمجھ کړه نو الله چې زوی فلما هرکلا جاءهم چرال دولره ما هغه محمد رسول الله عرفو فی التورات چې دوی پیژندل او په تورات کې عرفو اصل پچایو صدارت خدا سید رسول الله مبارک قران شو فلما هر کله جاء چراغ وهم دي اهل کتاب يهود له ما هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عرفو فی التورات چې دوی پیژندلې په تورات کې څه چلو شو کفرو به دا يهود کافران شول به په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله وای فلعنت الله فلعنت ثلاثه لريواله د رحمت نه دی چې الله تعالی على الكافرين وكافرانو باندې کافران ولي ځکه کتم الحق وظهر الباطل حق پټ کړل او باطل ښکار کړ الله جل جلاله بئس ما اشتروا به انفسهم بئس بد ما هذا سيز اشتروا چې خرڅ کړو دو به په دغه سیس باندې انفسهم ځانو دا اشتراو په معنا لا خرڅولو سره اخیستلو سره نه ده مفسرین وایي به سبب دا ما هغه سیس اشتراو چې دو خرڅ کړل پروخ کیا به په دغه سیس باندې انفسهم خپل ځانو ځانو نه خرڅ کړل څنګه خرڅ کړل ایمان ورکړل ایمان خرڅ کړل کفر واستل ان يكفروا بما انزل الله ان يكفروا چې کافران شو دا يهود بما پر قران باندې انزل الله چې خدای نازل کړو ګوري دا يهود کافر کېدل دا څه غلط فهمي نه و الله یې څه غلط فهمي نه خو پوهېدل بغيه د جهات د حسد نه تکینه او تبغه زوج نه بغيه ايذل الله من فضله چې نازل کړي خدای پاک من فضله د خپل مهرباني نه من فضله چې نازل یدل کوي الله تعالی من فضله د خپل مهرباني نه مراد فضل نه هغه نبوت او وحي ده علا من یشا چې په چا باندې خوخوي چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من عباد بندگان تر خدای خپل خوخره بندگان څخه کې دخل نست فباو اختشول لګیاش د يهود بغضب په یو غضب باندې علاق معنا د معاصره مع غضب سره د بل غضب څو غضب دو غضب یو غضب دا چې فما فصدي اختصل بغضب په یو غضب باندې علا غضب سره د بل غضب پیر دی په عیسی علیه السلام باندې کافر هغه ایمان نه راړل نه انجیل د خدای کتاب منل نو الله جل جلاله په دوه باندې غضب وکړ اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مني تکذیب کوي قران پاک دی الله کتاب نه مني تکذیب کوي نو څو څو غضب وسو دبل غضب وسو یو او یا لا فباو اختصر بغضب په یو غضب باندې چې هغه انکار د محمد رسول الله د رسالت نه او د قران پاک د کتابوالو او د توحید نه غضب اي ما غضب سره د حسد دو ګناه یو یو ګناه د انکار بل ګناه د حسد وللکافرین عذاب مهین الله وی وللکافرین خاص کافران د پاره عذاب مهین عذاب ذلت امیز ذلیل عذاب الله ولورکی د خواري ول عذاب الله ولورکی يهود پیغمبر اسلام فرمایي يهود مغضوب دي يهود مغضوب دي او نصارا گمراهان غیر المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم يهود دي او الضالين گمراهان هغه نصارا دي مغضوب هغه څوک وي چې دا نسبت اور سره د شریعت خلاف دی دا یاد دی مغضوب هغه څوک وي الله غضب هغه چاته متوجي کیږي دنیا او آخرت کې چې دانستا تور سره شریعت مخالفت کوي يهود دانستا تور سره د شریعت خلاف کول د پیغمبر علی السلام تکذیب کول قران د خدای کتاب نه منل او نصارا هغه گمراه گمراه دي ته وي چې د هغه په دې فهم او فکر کې سوچ او سمج کې څه ګډوډي دا غیره کډوالي د وجه نه د غلطي غلطي خبرې کوي نو که یو څوک د د غلط فهمي د وجه نه د شریعت خلاف کوي هغه ضال ده او که څوک په شریعت باندې پوي وي او بیا هم د شریعت مخالفت کوي دا مغزوب د خدای په وسیله څه مشکلانه خبره او دا مثلا یاد کړئ الله په دې ایتونه کې فرمایي ولل کافرین عذاب مهین مقرر د کافرانو لپاره عذاب سپکون کې زینت امیز دا واره په کافر باندې که په دنیا کې عذاب وي که په آخرت کې عذاب وي دا د هغې د ذلت لپاره وي د اهانت لپاره وي يهود ته خدای پاک د عذاب ورکي ولې ځکه متکبر پیغمبر ته قلوبنا ول او د متکبر لپاره په کار چې دا غي اهانت وشي سپک شي بلکې د متکافر لپاره که په دنیا کې لکه په آخرت کې عذاب دی لپاره چې خدای ذل کې شرمې اهانت ورکي او مسلمان باندې که عذاب راشي دنیا کې وي که آخرت کې وي هغه د طهارت لپاره تزکیه لپاره که خدای پاک یو مومن په جهنم کې په قیامت کې واچي دا عذاب نه ده دا د الله صفائی کوي او کوم ګناهونه باندې چې د خپل خپل دي دا غیر صفاکی صفا ستوي جنت ته بوزي دا تفکیه ده سر سر چې په اور کې واچي دا څه ډول دي چې صفا کول او ډیران ته چورو لګي ډیران چورو لګي چې بوی د کافرانو مثال دا په شان د ډیران د خدای په جانب کې سوځي او د مؤمن د مسلمان هغه شان دا هغه سونه د سونه الله په جهنم اور کې اچي هم صفای لپاره تذکیر لپاره چې دا خراب سيزونه ونه لرشي او صفا سترا هغه جنت تراشه او صفا سترا دي الله ملاقات او رؤیت قیامت الله دې موږ